داود او ترمذی کړی دی مینا فطری شهیدان غلطا ګلونا دی مینا فطری شهیدان غلطا ګلونا دی کله څوک نیولای دی دا د دګمریانو نن جمعه د 1409 هجری قمری کال د جمادی الاولا د میاشتې دوهمه نیټه چې د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د لوګر ولایت په څرخ کې په پوسته د برید له امله درویشت تن عسکر مړه او ټپیان شول د فراه ولایت په بکوا کې په موټریس کاروان برید شوی چې په ترڅ کې یې څلور ټانګونه او درې موټر وویشتل شول د کندهار ولایت په بولدک کې د قومندان رازق مهم جاسوس او د شورا غړی سره له لسو تنو عسکرو وژل شوی. د میدان وردګ ولایت په مرکز کې ګډ دښمن د چاپې په مهال لس تنه کلیوال بندیان کړل. د لوګر ولایت په محمد آغا کې لس تنه عسکر مړه او ټپیان شول. د کندوز ولایت په چاردره کې د دښمن بریدونه په شا وتمبول شول او ګډ دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته. مینا فکري شهیدان لکه ګلونه دي مینا فکري شهیدان لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور دا د باطل د خبرونو تفصیل د لوګر ولایت په څرخ کې په پوسته د برید له امله درویشت تنه عسکر مړه او ټپیان شول تېره شپه شاوخوا دولس بجې د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ اړوند خواجه انګور سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو ځپونکی برید ترسره کړ. خبر وايي، جګړې نږدې دوه ساعته دوام وکړ او په لړ کې یې پنځلس تنه عسکر ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. په یاده نښته کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید. د فراه ولایت په بکوا کې په موټریز کاروان برید شوی چې په ترڅ کې یې څلور ټانګونه او درې موټر ویشتل شوي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اړوند هرات ته پر غځېدلي سړک بیګا ماښام اوه بجې د مزدور دښمن په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پایله کې یې څلور ټانګونه او درې غټ اکمالاتي موټر په بشپړه توګه ویجاړ او پکې مزدور دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېر یې تر دې دمه نه دی ترلاسه شوی د یاد ولایت د پشترود ولسوالۍ اړوند د ناخ په سیمه کې د مزدور اردو په قرارګاه بیګا شپه یولس بجې وسله وال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په مهال یې په کومکي عسکرو د خښ کړای شوي ماین په مټ هم چاودنه ترسره شوه د برید او چاودنې له امله یولس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او شپږ تنه نور ژوبل شول په پیښه کې یو تن مجاهد هم شهید او دوه تنه نور زخمیان شوي او یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د مرکز فراه ښار اړوند د ګناهکان په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې د مزدورو پولیسو په امنیتي پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې کابو دوه ساعته یې دوام وکړ په پایله کې یې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت شپږ تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل یو ثقیل څلور کلاشینکوپونه یو بم افغن دوه موټر سایکلونه او ګڼ مهمات یې د مجاهدینو لاسته ورغلل په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی او یو مجاهد د شهادت لوړ مقام ته ورسید د یادونې وړ ده چې بیګا شپه د همدې ولایت په پرارود ولسوالۍ کې هم د وسلوال برید په ترڅ کې د دښمن یوه پوسته فتحه شوې همداراز یو بل خبر زیاتوي چې د یاد ولایت د پرارود ولسوالۍ اړوند د چکاب په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک د کمین په ترڅ کې په مزدورو پولیسو نن سهار لس بجې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې دوه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شوي او یو بل خبر وایي چې د پرارود ولسوالۍ اړوند د دراهي په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو له برید سره سم دښمن له پوستې نه په تیښته ولاړ او پوسته یې په بشپړه توګه فتح شوه په پوسته کې له دښمن څخه شل د بم افغن مرمۍ او د پوستې نور لوازم د مجاهدین لاسته ورغلي او له یاد ولایت نه وروستی خبر وای چې په بالابلوک کې یو مزدور عسکر ووژل شو د لوګر ولایت په محمد اغا کې لس تنه عسکر مړه او ټپیان شول پرون ماسپښین شاوخوا یوه بجه د لوګر ولایت محمود اغي ولسوالۍ اړوند مزګین سیمه کې په مزدور عسکرو چې پلي روان وو د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوو ماینونو دوې تکتیکي چاودنې ترسره شوې د معلومات لمخې په چاودنو کې څلور تن عسکر ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول او د یاد ولایت د څرخ ولسوالۍ اړوند بنډوکه سیمه کې درې تن عسکر هغه مهال ووژل شول چې د مجاهدینو له برید سره مخ شول دغه راز د دښمن ټانک د مجاهدینو له لوري د ایښودل شوي ماین ښکار شو خبروایي په دغه چاودنه کې ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ څلور تن عسکر له منځه ولاړل د یادولو وړ ده چې تیر ورځ هم په یاده سیمه کې د ګډ دښمن له هغې قوې سره چې سیمې ته د عملیاتو په موخه راغلې وه سختې نښتې پیل شوې چې لا هم روانې دي د کندهار ولایت په بولدک کې د قمندان رازق مهم جاسوس او د شورا غړی له لس تنو عسکرو سره ووژل شو پرون غرمه د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ د مرکز اړوند د ویش بازار پر چي د جمپ سره د کندهار د امنیه قومندان عبدالرازق مهم جاسوس او د دې ولسوالۍ د شورا غړی احمد شاه خان او د قومندان رازق د ورور تادین د ګمرکي محصولاتو د غلا شریک د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو وروسته مجاهدینو په سیمه کې په نور عسکرو هم بریدونه ترسره کړل چې شپږ تنه مزدور عسکر یې یو ځای او څلور نور په بل برید کې ځای پر ځای ووژل د هلمند ولایت د ګرشک او سنګین ترمنځ دوې شوبلې تخریب شوې د هلمند ولایت د ګرشک او سنګین ولسوالیو ترمنځ د کمپرک په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک بېګا شپه اووه بجې د مزدورو پولیسو په موټریزه ګزمه د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې یوه شوبله په بشپړه توګه سوځېدلې او بله تخریب شوې په پیښه کې مزدورو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې نه دی ترلاسه شوی د یاد ولایت د نوزاد ولسوالۍ اړوند په یو بازار باندې بیګا شپه یوه بجه امریکایي یرغلګرو د خپلو مزدورو کمانډویانو په ملتیا چاپه وهلې دښمن ملکي وګړي د سپر په توګه له ځان سره ساتلي او په سیمه کې یې سخت وحشت پیل کړی د پیښې په اړه نور جزئیات به وروسته خپاره شي او یو بل خبر وایي چې د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د سپینې کوټۍ په سیمه کې بیګا ماخستن اته بجې د مزدور عسکرو او پولیسو په امنیتي پوستو د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول چې په ترڅ کې یې درې تن عسکر او پولیس وویشتل شول د کندوز ولایت په چاردره کې د دښمن بریدونه په شا وتمبول شول او ګډ دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې له امریکایي اشغالګرو او داخلي ګوډاګیو عسکرو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې جګړو هغه مهال زور واخیست چې ګوډاګیو عسکرو د امریکایي اشغالګرو په هوایي او ځمکني ملاتړ د مجاهدینو په مرکزونو د بریدونو هڅه وکړه د خبر په اساس د دښمن بریدونه د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شول هر ځل په شرمېدلي ډول په شا تمبول شوي او پرون ماسپښین شاوخوا یوه بجه په امریکایي اشغالګرو د مجاهدینو له لوري د ایښودل شویو ماینونو چاودنې ترسره شوې چې له امله یې امریکایي شخلګرو ته مرګ ژوبله واوښته او وژل شوي او ټپیان یې د امبولانس چورلک په مټ له سیمې ولېږدول په خبر کې ویل شوي جګړه لا هم روانه ده او دښمن له سختې وارخطایي سره مخ دی د یاد ولایت د مرکز اړوند الچین پل سیمه کې په مزدور عسکرو د مجاهدین له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې څلور تن عسکر ځای په ځای ووژل شول همداراز د یاد ولایت اړوند د خاناباد ولسوالۍ ته په غځېدلې لویه لاره د خواجه پسته په سیمه کې د مزدور عسکرو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس برید په ناڅاپي توګه ترسره شو او په مهال یې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ پنځه تن عسکر ووژل شول او یو بل ژوبل دی په نښته کې لله الحمد مجاهدین ته کوم زیان نه دی رسېدلی د دایکندي ولایت په کجران کې دوې پوستې فتحه درې مزدور اسکر قتل او ګڼ مهمات یې ولجه شول د دایکندي ولایت د کجران ولسوالۍ اړوند د ګنګري په سیمه کې بیګا شپه یوه بجه د مزدور دښمن په دوو پوستو وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې تر دوه نیمو بجو پورې دوام وکړ د برید په پایله کې دواړه پوستې پتحه او په کې میشت درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل پاتې یې په تیښته ولاړل په پوسته کې یو ثقیل درې کلاشینکوپونه او ګڼ شمېر نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوازیان نه دی اوښتی د بادغیس ولایت په آب کمري کې د مزدور دښمن عملیاتي قوه د تلفاتو په لیدلو سره وتښتېده د بادغیس ولایت له آب کمري ولسوالۍ نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې بیګا شپه د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د مزدور دښمن عملیاتي قوه راووته چې د مجاهدینو تر وسلوالو بریدونو او د خښکلای شویو ماینونو تر چاودنو لاندې راغله بریدونو تر سهاره پورې دوام وکړ چې په پایله کې یې دوه تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او د یوه قومندان په شمول ګڼ نور ژوبل او پاتې یې په تیښته ولاړل له دښمن څخه ګڼ شمیر مختلف النوع مرمۍ ولجه شوې په پیښه کې څلور تنه مجاهدین هم زخمیان شوي د یاد ولایت د مقر ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د شنې شیلې په سیمه کې بیګا شپه د کمین په ترڅ کې دوه تنه مزدور شریر اربکیان ژوندي ونیول شول د نیمروز ولایت په دلارام کې په موټریز کاروان برید شوی چې په ترڅ کې یوه شوبله ویجاړه شوه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د لخشکانو په سیمه کې بیګا ماښام اوه بجې د مزدور دښمن په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې تر پنځه څلوېښت دقیقو پورې دوام وکړ په پایله کې یوه شوبله ویجاړه او یو سیمه ییز قومندان ژوبل شوی د نورو تلفاتو په اړه یې کره معلومات نه دي ترلاسه شوي د خوست ولایت په علي شیرو کې چاودنې د دوو عسکرو ژوند واخیست پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د خوست ولایت علي شیرو ولسوالۍ اړوند د ببرک تاڼې په چرګوټي سیمه کې د جګي په نوم پوستې ته نږدې